الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو بیانو پیغمبر علی السلام ته الله بیان کوي چې د خپل مخالفینو د سازش نه او د چلونو نه چې بچ کېږي نو د هغې د بچ کېدو طریقه څه ده هغه ورته ښیي هغه دا ده دا پنج وخته منځونه نه دي دا په اهتمام سره کوه د دې پنج وخته منځونو دونه دوستانو خیر او برکت دی چې ستا د مخالفینو چې څونه چلونه دي هغه به الله نیست او نابود کی نو وی اقیم الصلاة اقیم دا د امر صیغه ده ښا ودروه اقام یقیم من دی ودرول اقیم الصلاة قائم کا منز ودروه منز مطلب دا شو منز مکوه دا مطلب نه لري چې منز وکړه زما او ستا نه مطالبه د مانزه کولو نه ده د مانزه د ودرولو د ودرول شی علی ودریږي چې د هغه شی پورا خیال وساتل شي تاسو خو چې آبادی کوي هغه برانډې ستن نو دري نو هغه استاد ته ګوره تاویږي ته هغه شی ته تاوي شي چې ته یو طرف ته بل طرف ته وخو کوګوالی ني دا د دیوال ګډ چې جوړی څنګه جوړی دې کې که لږ نقصان راغی نو درېږي نه دقسې د دې ګلکار په شان تاسو هم د مانځه دا بیل بیل ګوټ ګوټ ګورئ بیل بیل دغه رکو ده او دغه قومه ده او دغه جلسه ده او د سجده ده د دقه اهتمام کوئ اقیم الصلاه ودروه مونځ کله لدلوک شمس په وخت د وړېدو د انور کې د لکه یدلکو منه دي اوړېدل لدلوک شمس په وخت د وړېدو د انور کې نور چې ووري د دغه نور د اوړېدو په وخت کې منځو کا تمام صحابه او عام مفسرین وی مراد د دې اوړېدلو د نور نه زوال دی کله چې زوال وشي نو د زوال په وخت کې منځ وکړه نو پکې کم راغی د ماسپخین منځ دقه راغی اقیم الصلاة قائم که منځ لدلوک شمس په وخت د زوال د نور کې دا کوا کوا نو مازیګر بم پکې راشي او ماخام بم پکې راشي الا غسق الليل تر د تیار کېدو د شپې پورې الا غسق الليل تر د تیار کېدو د شپې پورې غسق دی ته وي چې د شپه تیار مکمل شي نو د شپې تیار رو کله مکمل کیږي چې شفق ورزيږي شفق تاسو وایې کنه چې نور وغورځيږي نور سره سوروالی بیا سوروالی ختم شي نو سپینوالی راشي دا سپینوالی ختم شي نو بس شپه مکمل شي اقیم الصلاة قائم کا منځ لدلوک الشمس په وخت د وړېدو د انور کې چې هغه زوال دی الی غسق اللیل تر د تیاره کېدو د شپې پورې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دلته معنی کوي غروب د نور پرې وتل ځکه دا د نور پرې وتل هم دغه دي کنه اوړېدل دي د ښکاره نه لاړ شي نشته هغه دا وایي قایم که مونځ په وخت د پریوتو د انور کې الکه چې انور پریوزی د ماښام موس اهتمام سره کوي دا د ماښام مونږ کم وخت پورې کوي چې کمې پورې شفق نی پریوته او چې شفق پریوته بیا مونږ قضا شو وقرآن الفجر او قائم کا مونږ د سبعی وقرآن الفجر او قائم کا مونږ د سبعی قرآن قرآن مجید ته وایي نو قرآن الفجر قرآن د سبعی دلته ذکر د قران دی مراد ته مونږ دی ښا د سبي مونږ ته قران مجید وي وای ځکه چې د سبي مونږ کې خلک قران مجید زیات وینو په مونږ کې قران وی کني تلاوت پکې وی قرات رکوع سجده نو دا ذکر د جز دی چې قران دی مراد ته کلی وقرآن الفجر او قائم کا منز د سبی ان قرآن الفجر یقینا منز د سبی چه ده کان مشهودا اغه ته حاضری کولی شي د سبی مانزه تعلق ملائکی حاضریږي ملائکی حدیثو کې بخاری کې تاسو نو ویلي وی د ملائکو یو ډله د بنی آدم سره دا ډله وی د سحر نه تر د مازیګر پورې چې مازیګر جمع مکړه دا د ورځې ملائکه وخیږي او هغه د شپې ملائکه راغلي نو د مازیګر مونږ چې تا وکنو د ورځې ملایکی اخر سره اخر کې ځان سره نوټ کی چې دا د اخري عمل منځو د شپې ملایکی ځان سره اول ولیکي دا ټول شپې نو بیا چې سحر مونږ تاسو کوي نو دغه مونږ کې بیا د ملایکی حاضر شي دا د شپې او د ورځې د شپې ملایکی کمان دغه ته ورکی د ورځو ملایکو ته او د ورځې ملایکی به ایساری شي ما پاسم دې ملګرو ته وی زمونږ استادان بچو هغوی به دقسې ملګرو ته وی چې دا خبره و ما سره څوک څوک ومني ما پاسم یو ځل وی دوی مو خو اوس مونږ هغه نه وایو ملګري خفه نه شي خدا دې چې زړه کې خبره زړه کې دا ووایې په خپله دا به څوک څوکي چې زړه کې ښکاره کوي ما چې زه به د تاجد اهتمام کوم دا اهتمام وکړي دوستانو په زمونږ ملګرو کې هم داسې دي د تاجد و اهتمام روره تاجد تاجد نه دي دنیا او آخرت ګټل دي نو بس د دنیا او د آخرت برکتونه حاصلول دي نو ما وی د دې اهتمام کول پکار دي نو وی ومن اللیل او په بعضی حصہ د شپې کې ومن اللیل او په بعضی حصہ د شپې کې فتحجد ته تاجد کوا به په دې قران دا قران پکې وایا تهجد امید ګولا د تهجد معنا دی ترک النوم للعباده د عبادت لپاره خو پرېښودل عربی څه عجیبه الفاظ دي حجود عربی کې خوب ته وي حجود او چې باب تفعل ته وخیږي تهجد معنی دی ترک النوم خوب پرېښودل خو پرې خودل د خوب د عبادت لپاره خام ځنه خلک وی ټي وي د لپاره هم خوب پرخي اغه نه ترک النوم للعباده خو پرې خودل د لپاره د عبادت ومن الليل او په بازي حصہ د شپې کې فتهجد تتهجد کبه په قرآن نافلة لک چې دا به یو زیات اجر او ثواب وي ستا دپاره دا یو ډېر نور خیر او برکت دی تهجد دا کم مقام لري فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی عام خلق علما خدا وی چې دا مستحب دی مستحب لیکن بعضی محققین علما وی چې نا سنت مؤکده دا دغه ډیر دغه کوي دا سنت مؤکد دی زمونږ استاد صاحب وی چې را د سه معلومیږي چې بین بین دی خان په د منز منز کې دی نه دون دی لکه سنت مؤکد او نه داسې دی لکه د عام نفل په شان ربک رب ستا د دې تاجد په برکت سره به ورسي تعالی رب ستا مقام محمودا اغزه صفت کړی شوی تا د شپې پاسا تاجد کوا قریب ده چې الله به ورسي تا ایب عسک ربک او برسي تعالی رب ستا مقام محمودا اغزه صفت کړی شوی تا د رسول الله د پر خدا خبره ده الله بدله مقام محمود درکی ما وی منګ او تاسو لم دا مسله ده الله بدله دنیا او آخرت کې د سی کامیابی درکی چې دا غ کامیابی به خلق حمد او صفت وي د رسول الله د پر مقام محمود سره دی هغه ځای چې کم صفت کړی شوی دی نو هغه دی الشفاعت الکبرى هغه لوی شفاعت نه دی تاسو مشکات کې ویلو بخاری کې هم ویلو کله چې ورځ د قیامت شي دا ټول دوزخ والا به دوزخ ته لاړ شي یا دا دی چې کله ورځ د قیامت شي حساب کتاب به نه شروع کیږي دقه سه به خلک میدان حشر کی خلک به وی راځي چې څوک وګورو چې زمونږ د پاره د الله نه سوال وکړي چې د حساب کتاب شروع شي دی براشي ادم علی السلام ته لوی واقعا وا اب انکار وکړي چې ځان شم کولی نوح علی السلام ته براشي اب انکار وکړي ابراهیم علی السلام ته براشي هغه به انکار وکړي حضرت موسی حضرت عیسی علی السلام ته براشي هغه به انکار وکړي بیا به دا خلق رسول الله تراشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې منل ډیر وو نو دی بلاړ شي تحت العرش یو خاص ځای دی خاص هغه ځای کې رسول الله وایي زه به الله ته په سجده باندې را پریوزم الله به مې پریږدي چې څومره مې خوښه وشي نو بیا به راته ووایي ارفع راسکه سر راوچت که او سل توتوه سوال کوا تا ته به درکړی شي او وشفا تو شفا سفارش کوا ستا سفارش به قبلیږي نو دقه وخت کې به ما وی دا ډیر لوی مقام دی د تمام علم په حیثیت د یو نماینده الله ته رسول الله دا خبرو کی چې ربا د خلکو سره دغه د شفاعت مسله بو کی نو ما وی دا د تمام علم په حیثیت د یو نماینده به رسول الله الله ته دا خبره وکړي الله به د شفاعت قبول کړي نو دا دی هغه مقام محمود وقر ربي اوایا چې ای زما ربه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله اجازه وکړه ده هجرت چې زه د مکې مکرمې نه هجرت وکړم مدینې ته روان شم او بیا تاسو هغه ویلیو چې هغه هجرت رسول الله څنګه کړی دی بخاری کې تاسو وی خو مخکې وته یو طریقه خی هجرت وکا خو ځان سره دا دعا وایا وقر رب او وایا چې ای سما ربا ادخلنی ما ته دننه کې داخل کې مدینه ته مدخل صدقن په داخلې دو درختیاو مراد د رښتیاو نه څه دی عزت وقل ربي ووایه چې ای زما ربه ادخلني ما دننه کې مدخل صدق مدخل دا مصدر والے مصدر په معنا د ادخال سره دی مدخل صدق په داخلي دو د عزت واخرجني او یا الله ما ته وباسې د مکې نه مخرج صدق په ایستلو د عزت چې ربه وتل مې هم د عزتي او داخلېدل مې هم د عزتي نو ما وې دا وتل خو د مکې نه شو نو دا داخلېدل کم ځای ته دي نو ما وې ځینې علما وایي مراد د داخلېدلو نه مدینه ده ربه مدینه ته می داخل کې خو د عزت په داخلې دو او د مکې نه می خارج کې د عزت په خارج د د عزت په خارج دلو بعض خلک وی نه دا ټول خبره د مکه سره دي مکه سره ربا نن خو می هجرت وکړو ستا د پاره می هجرت وکړو الله پیغمبر ته اشاره کړې و چې بیا وخت برازي بیا به دې ته را دغه کېږي د مکې ته داخلېږي نو وی ربا ته مې داخل کې مکې ته په داخلېدلو د عزت هم دقسې وشوه په اتم کال د هجرت رسول الله په څومره قدر او په څونه عزت باندې الله داخل کو و اخرجنی او ما اوباسې د دین مخرج صدق په استلو د عزت زمونږ د جان صاحبان ندي دا ډیر شوقیان شي او د عمرو ولا دوی چې را روانیږي نو دیم داسې وي چې رب ادخلنی اقول وسره نه وای دوی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وای ربا د وتلو نه مخکې د نسوال د بیا راتلو کوم اوزم خو اوس خو سوال د نه اول د دغه کوم اوزم خو اسی موزم نو خدایا بیا مې دې ته مراته مقرا کې چې ډیر په عزت باندې بیا راشم او دا اوس وتل مې شي دام د عزتي وجعل لي من لدنک او وګرځوه ته زما د پاره من لدنک د خپل طرف نه سلطان النصیر غلبا امداد کوونکې هم دقه سې وشوه اته کاله پس ما بیا الله پیغمبر علیه السلام ته موقع ورکړه او په یو بیا اندازي عزت سره راغی چې رسول الله راغی مدینه منو مکه مکرمه ته دې مشرکانو د خانه کعبې نه چاپېره بوتان ایښي وو درې سوه شپېته بوتان پیغمبر علیه السلام راغی خانه کعبې ته ننوت دوه رکعته مونځ یې وکړ او بیا راووت او ډکې وسره و او دا رستني ټکي نه دي دا بیا وې او په دې ډکې او په دې لرګي باندې بیا د بوت وو چې بوت به وو غراز را پرې بوت وقل او وایا چې کله خیر سره بیا مکې ته قران نه وځي کنه وایا چې جاء الحق راغی حق اسلام راغی د اسلام نظام راغی وزهق الباطل او لاړ باطل هغه کفر او د کفر نظام لاړ ان الکا حق چې ور مخامخ کې باطل ته نو ګورې بیا ورته نه ټینګېږي ښه ان الباطل یقینا باطل او ناروا چې دي کان زهوق هغه تلونکي وي بیا د ترغیب ال القرآن الکه دا نن دا قرآن مجید چې دا تاسو ته پروت دی د دین خبر یې وننزل من القرآن او نازلو منګه د قرآن نه ما هو شفاء هغه چې هغه د شفاء دغه د دوایی دا من القرآن نه دی دا د دې ما هو شفاء د پر بیان د خانو دې ته خلق مینه بیانیه وي اصلي کې داسې دی وننزل ما هو شفاء او نازلو منګه ما هغه هو شفاء چې هغه شفا ده هغه شفا څه ده من القرآن چې هغه قرآن دی نو نازلو منګه د قرآن نه ما هو شفاء هغه چې هغه شفا او دوایی ده قرآن مجید ګورې د ډېرو بیمارو دوایی ده رالېږل شوی د یوې بیمارۍ لپاره دی خو ورسره د نورو بیمارو هم شفا ده د باطینی بیمارو قرآن دې لپاره راغلی دی چې د خلکو د زړه د بیمارو دغه وشي دغه شرک دغه بدعات دا محبت د رواجونو سره دغه حسد دا غلط سوجونه او فکرونه د دې لپاره دغه شي شفای لیکن وسره وسره د بدنی بیمارونو بیمارو هم دغه دی شفا ده رسول الله بداوی په ځان لازم کې دا دوه دوایان ښه دا شفا ده یو قرآن او یو عسل دا دغه څه ورته وی ده شات ورحمتونه او دا او را لېږلې دې مونږ رحمت خو د چا لپاره للمؤمنین لپاره د مؤمنانو هلکه قران مجید رحمت دی خو ګوره د ابو جهل لپاره نه دی ولا یزید الظالمین او نه زیاته دا را لېږل د قران د ظالمانو د کافرو د پاره الا خساره مگر تاوان او صرف الحمد نازله شوی ده نو کافر کې دا تاوان دی چې د الحمد خلاف کوي نو چې سوره بقره نازله شوه نو د سوره بقره منکار وکړو نو لا تاوان زیات شو نو د ال عمران راغی نو دا غیم انکار وکړ دا غیم دغه شو تاوانی شو بیا بیان د انسان یره انسان نه غیر مستقل لخه د انسان مزاج مستقل نه دی چې معمولی زور پیرا شي بیا چغي او چې معمولی خوشحالی پی راشي بیا مسته و اذا انعمنا کله چې موږ انعام وکړو علی الانسان په یو انسان مراد د انسان نه مؤمن انسان نه دی ښه مؤمن انسان دا مستقلی نو اعرض و د مخ وګرځي چې انعام وکړو موږ په یو انسان نو انعم و اذا انعمنا کله چې موږ انعام وکړو علی الانسان په انسان نو اعرض و دې مخ وګرځوي د الله د دین نه مخ وګرځوي د الله د کتاب نه مخ وګرځوي لږ الله په انعامو کې صحت ورکي الله په انعامو کې مال ورکي ته ورته بیا لګایا کنه چې قران مجید کې داسې دی قران مجید کې داسې دی نه کله نه کله د چا کاروبار نی ا ترجمو لرازی الله په کرم وکي داغه کاروبار روان شي وی بیا وی زوزګار نه نو کله چې من انعام وکړو په یو انسان نو اعرض وان دې مخو ګرځي وانا او دې لری کی بجانبه خپل اړخ بیا داسې کیه مړه موږ سره وخت نشته وانا او دی لري کی بجانبه خپل اړخ او چې لګ ولا الله غرض ورکی و اذا مسه الشر او کله چې ورسیږي د تشر بیماری وته ورسیږي غریبی او فقر وته ورسیږي نو کان یوسا بیا غوی نو امیدا مسلمان خدای دې نه کی مسلمان ته چې کله تکلیف ورسی وی وی سلویخ کال الله روغ ساتلیوم سلویخ کال الله مور ساتلیوم نو کنن یو هفته وږي شي نو څه شو هغه چغې پر یادونه نه کوي او دغه سې چې خوشاله پې راشي نو بیا نن د زوی واده دی نن کاروبار کې ګټه وشو نو بیا چې ورشي ګوري دی الله ته په سجده باندې پروتي مستی نه کوي بېمانه سړی چې ما به خوشحالي پې راشي نو دا ډزې او غوبلې او چې دغه پې راشي خفګانونه نو بیا ویرونه قل ته ورته ووایه هلکه دا دوه پارټۍ شوې یو د مؤمنانو شوې یو د کافرو شوې مؤمنان په خپله لار لګیا دي کافر په خپله لار لګیا دي قل ته ورته ووایه کلن دا هر یو چې دی که دا دیندار دي او که غیر دیندار دي یعملو هغه عمل کوي علا شاکلته د شاکلې ډېرې معنی راځي یو معنی د جانب هر یو عمل کوي په هغه خپل طرف مؤمن کم طرف ته دیندارۍ ته په هغه دیندارۍ طرف کې لګیا دی کافر چې دی په کم طرف کې دی په بيدینۍ کې دی په دې کې لګیا دی علا شاکلته په خپل طرف لیکن د علم نحو یو امام دی هغه خپل معنا کوي استاد به مغه معنا کوله طریقه لاره و ار یو عمل کوي علا شاکلته په خپل طریقه ځنه خوش قسمت خلکی دا غوی قس دغه نصیب دی طریقې دی چې سار را منډي وه پیادم را منډي وه او گاډو کې را منډي وه او غریب ارام او نه بل څه اله سبق ته لاړ شو څه دا دغه څوک خواران چې په بلې منډې وي علا شاکلته په خپله طریقه هلکه چې څه کوې هغه کوې خو ګورې رب نه دی هغه خلکو به وي که نه نن سبا وي هلکه د الله الله سره خو خیر دا ټکی مناسب نه دی خو بندگانو کې وی لکه دا پلانی د کیمرې نه غوري بار نه د الله د نگرانین او د الله د نظر نه بار نه فربکم اعلم رب تاسو ډیر ښه عالم دی بمن هو په هغه چا اهدا سبیلا چې هغه مندون کې وی سمیلار له وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خير من الأولى یا حی یا قیوم یا ذل جلال و الاکرام دعا وکړه یا الله تاسو یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات تمام درست کړي خدای خپل توفیق زموږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیفو یې راته راکړي ربه د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام اسلام په حدیثو باندې ربه پوه کړي خاص کر دا کوم کتاب موږ شروع کړی دی ربه تا ته معلومه ده موږ ډېر کمزوري یو ډېر بېوسه یو ته موږ ته وسه وکړه دغه راکړې طاقت چې په دې ځان صحیح پوه کړو د قرآن او د حدیث رب اتباع زمون نصیب وګرځي قرآن او حدیث رب زمون نسب عین او مقصد وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراه کې زمونږ بچو ته هم ورکې زمونږ کورنو ته هم ورکې رب د دې خیر او برکت په قبر کې پر ورځ د قیامت کې مراه ته راکې خپل ملګرو ته په اخلاص دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې دا کې ناستل او دا راتلل الله زمونږ او تاسو د پاره سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي الله سره زمونږ نه تاسو ټول په خپل بچو خوشاله کی په حلال کاروبار کې راته الله خیر راکړي برکت راکړي د زړه سکون اطمینان راته راکړي الله تعالی موږ د هر قسم شر او فسادونو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي او ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ ملګری ریاض چې سیو غم بیمار دی ملا کې وته تکلیف دی ولا دعا وکړي چې الله وته صحت عاجله کامله ورکړي دی بازار خلکو تم دعاګانې وکړي دی قوم ته دعاګانې وکړي چې الله تعالی د دوی د دنیا او د آخرت د تمامو مسلو اصلاح وکړي د مونږ یو ملګری د غیم سره کورنۍ کې مسلې دي ورته دعاګانې وکړي چې الله پاک هغه مسلې حل کړي وصلی الله تعالی